ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو هرکلی کوو. نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د جمادی الثاني څوارلسمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د مارچ له دوولسمې نیټې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د قندهار ولایت د نیش ولسوالۍ د فتحې په مهال څلور دېرش تنه عسکر وژل سوي، اووه څلوېښت تنه ژوندي نیول سوي او ګڼ شمېر غنیمتونه د مجاهدینو لاسته لوېدلي دي. د هلمند په نادعلي کې د دښمن دوې پوځي شوبلې ویجاړې، دوولس تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان دي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د یوه ګوډاګي قومندان په شمول نهه تنه اربکیان ووژل شول. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د یوه ګوډاګي قومندان په شمول نهه تنه اربکیان ووژل شول او د فاریاب په میمنه کې مجاهدینو یو مهم ګوډاګی قومندان وژلی، رینجر او وسله یې په غنیمت نیول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه د قندهار د نیش ولسوالۍ د فتح په مهال څلور دېرش تنه عسکر وژل سوي اووه څلوېښت تنه ژوندي نیول سوي او ګڼ شمېر غنیمتونه د مجاهدینو لاس ته لوېدلي دي د عمري عملیاتو په ګړندي بهیر کې د تېرې دوشنبې په شپه د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د قندهار ولایت د نیش ولسوالۍ په امنیتي پوستو او مرکزونو وسلوال بریدونه پیل کړل په بریدونو کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې د ګوډاګي قومندان نیازو د مهم مرکز په شمول لس پوستې په بشپړه توګه فتح شوې او د نهو نورو پوستو شپاړس تنه عسکر او پولیس له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول نورو یې د تېښتې لاره خپله کړه په فتح شویو پوستو کې د مهمو ګوډاګیو قومندانانو په شمول څلور دېرش تنه عسکر وژل شوي او اووه څلوېښت تنه یې ژوندي نیول شوي دي. یوه شوبله، شپږ رینجر موټر، دوه پیلډر موټر، اته موټر سایکلونه، درې داشکې، پنځه ثقیلان، پنځه راکټونه، سل کلشنکوپونه، دوه نارنجک هوانونه، لس توبنچې، دوه زره د داشکې مرمۍ، دېرش د راکټ مرمۍ، لس زره د کلاشنکوف مرمۍ، اووه زره د ثقیل مرمۍ، دېرش د نارنجک مرمۍ، لس عدده لاسي بمونه، پنځوس چانټې او ګڼ شمېر نور د پوستو لوازمات په غنیمت ونیول شول. اوس د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ او امنیه قومنداني د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي چې تېره شپه د دښمن چورلکو د خپلو ګوډاګیانو د اکمال هڅه وکړه خو د مجاهدینو د برید په پایله کې له سیمې بېرته وتښتېدې. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د قاري د پوستې په سیمه کې پرون مازدیګر پنځه بجې پر هغو ګڼ شمېر ګوډاګیو عسکرو، پولیسو او اربکیانو د مجاهدینو له لوري وسلهوال بریدونه وسول چې غوښتل یې په شوبلو او ټانګونو کې د ولسوالۍ مرکز ته ځانونه ورسوي. په بریدونو کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، په مهال یې دوې شوبلې په بشپړه توګه ویجاړې شوې، دوولس تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان شول او پاتې یې بېرته پر شا وتښتېدل. خو په بریدونو کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د همدې ولایت په مرکز لشکرګاه کې بیا پرون ماپښین دوه بجې د بولان د نمرو په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر پلې ګزمه لومړی دوه ځای پر ځای سوي ماینونه وچاودېدل ورپسې مجاهدینو ورباندې وسلوال برید ترسره کړ د برید او چاودنو په پایله کې پنځو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته د زابل ولایت په سوري ولسوالۍ کې تیر ماخستن د لوی شهر په پوسته کې د دوو تنو نفوذي مجاهدینو په مرسته په ګوډاګي دښمن د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د برید په پایله کې په پوسته کې میشت د ګوډاګي او ظالم قومندان آیت خان په شمول نه تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول قومندان حیات خان په سیمه کې د درو پوستو مشري او د اربکیانو د قطعې مسولیت په غاړه درلود د همدې ولایت په مرکز قلات کې بیا سهار لس بجې د بازار پای ته د فقیري کلي ته څېرمه د یو وسله وال برید په ترڅ کې دوه تنه ګوډاګي اربکیان ځای پر ځای ووژل شول، یو ثقیل او یو راکټ یې په غنیمت ونیول شول او په ښار سپا ولسوالۍ کې بیا سهار نهه بجې د عجلې کندي ته څېرمه د هزارتک په سیمه کې د همدې سیمې د پوستې پر یو شوبله د یو کمین په ترڅ کې وسله وال برید وشو د برید په پایله کې شوبله په بشپړه توګه تخریب شوه او پکې سپاره درې تنه عسکر ووژل شول، دوه نور بیا ټپیان شول. د همدې ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د شایسنخیلو په سیمه کې تېر ماښام اوه بجې د ګوډاګیانو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید وشو. د برید په پایله کې دوه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته ګوډاګیانو د ماشوم جسد او موټر سایکل د ولسوالۍ مرکز ته او د سړي جسد یې خپلې قرارګاه ته ولېږداوه. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې یو قومندان او څلور تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي دي. خبر وايي، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د عظیمک په نوم اربکی قومندان له خپلو څلورو عسکرو سره مجاهدینو ته تسلیم شوی دی. یاد اربکیان مازیګر د جلب جذب کمیسیون او سیمه ییزو مجاهدینو د هڅو په پایله کې له ګوډاګۍ ادارې راجلا او د شارکونه په جنګل باغ سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. قومندان عظیمک او څلورو تنو اربکیانو یې یو رینجر موټر، یو پیکا، یو راکټ، دوه میله کلاشینکوپونه او یو شمېر نور مهمات مجاهدینو ته راوړي دي. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې پرون ماپښین درې نیمې بجې د جغاتک په سیمه کې یو تن ګوډاګی قومندان حسین خان د مجاهدینو د یو غلچکي برید په ترڅ کې ووژل شو رینجر موټر او وسله یې په غنیمت ونیول شول د هرات ولایت مجاهدین وایي چې په هرات ښار کې مازیګر څلور بجې د درېیمې ناحیې اړوند د خواجه کوزګر زیارت په سیمه کې پر هغو ګوډاګیو پولیسو چې په رینجر موټر کې سپاره وو غلچکي برید وشو د برید په پایله کې دوه تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول. د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې بیا سهار لس بجې د نهرانو په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په داسې حال کې چې خپلې شوبلې په کمین کې درولې وې پر ګوډاګي دښمن وسلوال برید وکړ. له برید سره سم ګوډاګیانو درې شوبلې د مجاهدینو لوري ته راوځغلولې چې د مجاهدینو تر بریدونو لاندې راغلې او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه یو نیم ساعت روانه وه، په پایله کې د ګوډاګیانو یوه شوبله، یوه دومله، له څلوېښت صندوقه مرمیو سره یو کارمولي ټوپک له چانټې سره په غنیمت ونیول شول، دوه تنه عسکر ووژل شول، یوه بله شوبله یې د یوه ځای پر ځای شوي مین په مټ ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز مجاهدینو په سیمه کې د ګوډاګیو پر یو غټه قرارګاه د دوملې او نورو وسلو په مټ برید ترسره کړ چې دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښته. د بریدو مهال دوه تنه مجاهدین هم ټپیان سوي دي. او د کابل ولایت په قره باغ کې یوې چاودنې پنځو تنو عسکرو مرګ ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل ولایت د قره باغ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په عسکرو چاودنه وسوه. خبر وايي تېره شپه ماخوستن اته بجې د قومندانۍ په دروازه کې چاودنه وسوه چې عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. دوهمه چاودنه سهار وختي د قومندانۍ ودانۍ ته نږدې پر نورو عسکرو وسوه چې له امله یو تن عسکر ځای پر ځای ووژل شو، څلور تنه نور ټپیان شول. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو.